معلمين نصيحتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تحیه او سلام دې وي د الله تعالی د جانبه فر معلمینو باندې هغه چې د نسلونو روزنه کوي خپل وخت خپل بدن خپل دماغ په کار اچوي او د زړه وینې خوري تر څو نوي نسلونه د جهالت څخه د علم لوري ته د بې ادبۍ څخه د ادب لوري ته، د فسق او فساد څخه د دين او تقوا لوري ته، د بغاوت څخه د رجوع لوري ته برابر کړي. تحيه او سلام دې وي په هغو معلمينو چې خپل احتياجات يې پر خپله سينه کې پټ کړي او د همدې هدف لارویان دي چې د مسلمانانو اولادونه له جهل او ګمراهۍ څخه خلاص کړي او د حق طرف ته یې متوجه کړي. تحیه او سلام دې وي په هغو معلمینو چې غم یې د خلکو د اولادونو علمیت او تربیت وي، دا وکړه او دا مه کوه، څومره دې زده کړ او څه دې وکړل همدا یې غم او هدف وي. د الله تعالی له لوري پر تا باندې سلام او مبارک تحیات. زده کړه او تدریس هغه رسالت او مسئولیت دی چې خلک د هغې په وسیله د ایمان نور او معرفت طرف ته بلل کېږي او یقینا چې په دې کار کې لوی اجر دی. معلمین کرام! اسلامي امت نن د ډېرو سختو فتنو او امتحاناتو سره مخ دی. زموږ کړېدلی ولس د کفارو د هر اړخیز نظامي، دیني او فرهنګي یرغل سره مخ دی. د دغو اسلام دښمنو زیاته توجه نوي نسل ته ده. دغه د اسلام سر سخته دښمنان غواړي چې نوی نسل ښکار کړي. نن عصر کې د مسلمانانو لوی غفلت دا دی چې دعوت الی الله یې تر کړی فکري روزنه يې تر کړې معاصرو بلاوو ته متوجه نهد. ولس او نوي نسلونه په بېلابېلو بڼو د اسلام دښمنو له ښکار سره مخ دي، لکه شيطاني مېډيا، خپرونې چې هر کور او حتی هر جيب ته يې مخه کړې، شيطاني فلمونه سریالونه، موسیقي، تلویزیون، د تلویزیون، راډیو، موبایل او آیفون له لارې زهرجن تبلیغات کوي او داسې نور. په داسې حالاتو کې معلم داسې دی لکه په صحرا کې یو شپون چې په رمه یې څو لېوان د حملې کولو تابیا لري، نو دغه شپون ته څومره توجه او دقت په کار دی. د اسلامي امت معلمه، د مسلمانانو د نسلونو روزونکیه! ته نن په همداسې موقف کې قرار لرې، د اسلام دښمنه لېوان او شرموښان دې تر رمه چاپېره تاو دي، نور ته فکر وکړه چې څومره پام او فکر په کار دی. د معلم د مسلکي تربیې او آدابو کتابونه شته، تاسو ته به ورکشاپونه جوړ شوي وي، مګر دغه نصیحت د یوه داعي معلم د روزنې لپاره ترتیب شوی دی. هغه داعي او خیر غوښتونکی معلم چې حتی ماهیان په خپلو ځالو کې هغې ته د خیر دعا کوي. جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایلي دي، یقینا الله تعالی د هغې ملائکې د آسمانونو او ځمکو اهل او حتی په غارونو کې مزیان او حتی ماهیان په هغه باندې درود وايي د چا لپاره درود او دعا وه؟ د معلم الناس د پاره هغه معلم چې خلکو ته د خیر لارښوونه کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين